اهلک واحسن ان الله يحب المحسنين الله قران مجید کې وی وانفقوا او خرج وکي مال اولګوي فی سبیل الله د الله په لار کې د الله لار کې چې د خیر کم کارونه ټول پکې راځي دلته د مراد جهاد دی مالونه ولګوي د الله په لار کې دی مجاهدو سره امدادونه وکړي دوی له وسلې والي د دوی ضرورتونه پوره کړي ولا تلقوا بأيديكم او تاسو مغرزوي خپل ځانونه بأيديكم دا بینه ده دې ته بې زایده وایي د دې معنا نشته او د ایدیکم معنا کوي لاسونه ستاسو ذکر د لاسونو دی مراد ته ټول بدن دی ولا تلقو تاسو مغورځوي بی ایدیکم خپل ځانونه الی التهلکه هلاکت او تبعی ته و احسنو او خیسته کې خپل اعمال ان الله یقینا الله هلاک هم تبعیت وی او تهلوکه هم تبعیت تبعیت وی مغرزوی تاسو خپل ځانونه هلاکت ته څه مطلب کم خلک چې د دین نه خوران نه خبره هغوی وی جهاد ته مزه جهاد ته تک خو ځان چې دینو مرګ ته غرزول دي الله وی ولا تلقوا بأيديكم تاسو مغرزوي خپل ځانونه هلاکت ته چې ته جهاد ته ځې خو ځان بس دې مړ دې که داسې نه ده د قرآن تفسیر په قرآن مجید کوه یا د رسول الله په وینا کوه کیسه داسې وه دا دغه دلته مراد د هلاکت نه څه دی چې جهاد کې خرچه نه کې مجاهدینو باندې خرچه نه کې کیسه داسې شوې وه چې کله الله پاک اسلام قوي کو او خور شو د اسلام نو د مدینې خلکو وی چې بس اوس به مونږ ته ضرورت نشته مونږ به د خپلو پټو له لږ توجه ورکو د باغونو له به توجه ورکو ځمکو له به توجه ورکو دا وشاړې دي چې د آباد کو جهاد ته نور نه ځو او نه د جهاد کې خرچه کو نوره شکر د خلک ډیر شو نو الله دا آیتونه نازل کړ چې تاسو پټو ته توجه کې او دا رنګ باغونو ته ځمکو ته توجه کې نو کافر به د باندې غالب شي او چې غالب شي د باندې برنه نوزي هلاک او تبابم کی حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل عن حذيفه رضي الله تعالى حضرت حذيفه ابن يمان لوی شان والا صحابي دی هغه د تفسیر کوي وانفقوا في سبيل الله او مال خرج کې د الله په لار کې ولا تلقو او تاسو مغورځوي بی ایدیکم خپل ځانونه الی التهلکه هلاکت ته هلاکت ته ځان غورځول څه دي چې جهاد ته نه ځې او د مجاهدینو سره امداد نه کې نو چې مجاهدینو سره امداد نه کې به کمزوري شي چې کمزوري شي کافر به پرې راوخیږي یا به ووایي چې هغه ووایي بس په موږ به کافر راشي بس موږ به بیا دغه کوي قتلوي نو نزلت قال حذیفه وی نزلت دا آیات نازل شوی دی فی النفقه په خرچه کې چې مجاهدینو باندې خرچه کوي چې هغه قوي وي او که خرچه پې نه کوي خوران به کمزوري شي شکست به وخوري خ فمن کان منکم مریضا او به ازم من راسه سړی چې حرام د حج یا د عمره وکي کنه نو هغه سر نشي خرولی او سوال پیدا شو زه بیمار یم او په داسې بیمارۍ بیمار یم چې سر خرولو ته ضرورت دی یا مثلا په سر کې سپږی شوي دي خو داسې سپږی شوي دي چې بغیر د خرولو نه کار نه کیږي احرام مې د حج یا د عمرې کړی دی په ما پابندی د سر به نه خره زه په سفر روانم خو ما بیا اچانک راته داسې بیماری رااله چې د سر خرولو نه بغیر نه کیږي مثلا ځنې داسې چې دلته کې ځای خوږ شي اوس دا ګنډل غواړي چې ګنډل غواړي اول به ورته سر خره بیا به یې ګنډي یا مثلا سپږې پکې شوي دي بغیر د خرولو نه کار نه کیږي نو څه به کې وی د مجبوری وخت کې سر اخرایا او بیا دا غی فدیه ورکا یا روجی ونیسا یا صدقه ورکا او یا چې د قربانی وکا روجی سمره نو حدیث کې د دې تفصیل دی صدقه سمره حدیث کې د دې تفصیل دی خ فمن کان منکم مریدون سوک چی وی پتاسو کی بیمار او سر خرولو ته ضرورت دی او به ازن یا وی دته تکلیف مر راسه د سرنا په سر کې وته تکلیف دی لکه حدیث کې راځي سپګی شوی دی نو داسې دی چې ځنګل لې یا مثلا صدقه سمره نو حدیث کې دغه تفصیل دی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن عبد الرحمن بن الأزبهاني قال سمعت عبد الله بن مأكل قال خا حضرت عبد الله بن ماقل وی چې قعدت الى كعب بن مالك زکه ناستم کعب ابن مالک ته کعب ابن عجره دته کې ناستم فی هذا المسجد په دې جمعات کې دا عبد الله چې دا خبره کوي نو دی کوفه کې دی او د کوفه چې کم لوی جمعات دی نو هغه ته ګوت نیسی په دې جمعات کې زه کعب ابن عجره سره کې ناستم فی هذا المسجد په دې جمعات کې کم جمعات یعنی مسجد الکوفه هغه جمعات چې کم د کوفه دی فسألته نو ما ته تپوس وکړو عن فدیت من صیام دا غفدیه د روژې چې صاحب روژې به څو ورځي یا مثلا ډوډۍ ورکول دی هغه د صدقه ده نو څومره ده نو قال فقال دوی داغه د حدیبیه واقع ده که ستاسو خیالي چې په حدیبیه کې کعب ابن عجره وی چې ما اور بلو او زما په سر کې داسې سپږې وي چې په دې مخ مې را روانې وي خیر پیغمبر علیه السلام ولیدلې بیا زه خلکو راوستم پیغمبر علیه السلام ته وی حضرت دې سر ته خو وګوره څومره تکلیف دی نو اسلام وی وای دا دومره تکلیف ویله سر دغه کا اخرایا او د دې فدیه ورکه فقال نو کعب وی حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم زرا واستې شوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته والقمل او سپګي یتناصر را غورځیدلې علا وجهي زما په مخ باندې سر کې مې داسې سپګي وي چې چې ځنګل او ځنګل او د مخ باندې مې راغورځېدې والقملو سپګې یتناصرو دارا غورځېدلې علا وجهي زما په مخ فقال نو پیغمبر علی السلام وی وای خبر شوی خو ما نو دا دومره ما كنت اورا ما خو ګمان نکاو ما کنت ارا ما ګمان نکو ان الجهد چی یقینا مشقت او تکلیف بلغ بک رسیدلی دی تا تا هازا دی زیتا ما خدا خیال نو چی تکلیف تا تا دومره رسیدلی دی لکه چی دا سمره دی هلکه چرته ګډ مټ شته که نشته چې حلاله کړي ما ته چې دو ته نه مومې شاتن ګډ چرته شات ګډ ته هم وایي او زه ته هم وایي چې حلاله کړي نو قلت لا ما وی نه صاحب د قربانۍ وس مې نشته چې او نو سک باندې عمل وکم نو قال فی مسلم وی کنه فصیامو من صيام نو دا روزي څومره دي نو وی درې روزي حدیث کې د دې تفسیر راغی قال نو رسول الله رات او صوم ثلاثه ایام روزي ونیسا درې ورځې هغه د روزو تفسیر راغی دی ته تاسو وایي تفسیر د قران مجید په حدیثو او صدقه یا صدقه نو صدقه سمره ده داغی تفسیر درې پیمانه غنم یعنی درې دړې غنم دا براواله او پشپګو مسکینانو باندې به با نیمه نیمه دړې دغه کې تقسیم کې او اطعمه یا ته خوراک ورکه ستت مساکین شپږو غریبانانو ته سمره لکل مسکین هر مسکین ته نصف ساعن نیمه پیمانه من طعام د غنمو د غنمو ورکه نو درې پیمانه شپږو غریبانانو ته ورکا نو دا غل راغې روجا کني سي درې روجي که صدقه ورکه درې پیمانه نیمه نیمه پیمانه به یو یو غریب شپږو غریبانانو به تقسیم کی وحل قراسک او اخرى وسرستا اوس هم دا مسله ده خو اوس مسله اسانه ځکه چې مړه اوس دغه یو د دې ځنه روان شي سار او خیر سره شي احمد ما سلطان کیږي سمنس کې رکاوټ نی پیدا شوی د تبا دغه نه فارغ عمرې نه اوس خدا دې اوس نه د سپکو سم مسله شته ونه بل شته خو به دا لوی لوی سفر به وي هفته به په لار تیرې دی فنزلت نو دا آیات نازل شوه دی فی خاصتا خاص زما په باره کې نازل شوی زما باره کې دی خو حکم عام دی ښه وهی لکم عامه لیکن دا صورت چې دی نو د دې حکم ستاسو ټولو د پاره دی نازل شوی صرف زما باره کې دی واقع زما وه خو حکم ستاسو ټولو د پاره دی باب قوله دا باب دی د دې قول د الله فمن تمتع بالعمره چا چې فایده واغشتا په عمره ال الحج د حج سره حج تلاړ او د حج سره عمره هم وکړه نو دا فایده غشتلی په عمره سره د حج تاسو چې د حج سره په عمره باندې فایده اخلي نو د دې دوه صورت دي یو د تمتو لکه دا زمونږ اجیان اکثر کوي د حج په موسم کې د پیښور نه حرام د عمره وکي نو بیا لاړ شي حرم ته افعال د عمره وکي کارونه د عمره وکي بیا ځان حلال کی کله مخ کې تلې بیا د الله مقدر کې مدینه منوره ته لاړ شي د مدینې نه بل عمره هم دغه کې اوکې دا هم دغه ده دویم صورت دا دی چې د حج سره عمره وکې د پیښور نه چې احرام کې نو داسې وکې چې د حج او د عمرې دواړو په یو ځای وکې تاسو ته قران وایې حج او د عمرې دواړو په یو ځای نو چې تلار شي افعال د عمرې وکې نو ځان حلالول نه شي ځکه احرام د حج هم دی نو بیا براشه بل تواب بو کې طواف قدوم هغه سنت تواب د حج او بیا په احرام کې یی یی یی د اختر پر ورځ چې ته جمره او قرباني وکي نو بیا به خیر سره ځان حلالې نو چا چې فایده واغشته په عمره الی الحج سره د حج نو لکه الله د باندې ډیر کرم وکړو په یو سفر کې دی الله توفیق د حج هم درک او په یو سفر کې الله توفیق د عمره هم درک نو لږ شکرانه خو ورکه کنه نو شکرانه څه ده شکرانه دا ده چې قرباني وکړه دمې تماتو چې ورته وایي یا دمې قران ته قرباني وکړه که ته وې زما د قربانې وس نشته نو لس ورځې روجي ونیسه تلک عشرتون کامله لس ورځې روجي څنګه درې ورځې روجي د اختر د ورځې نه مخکې ونیسه ښه خبره دا ده چې داسې کې چې شپږمه اومه اتمه د ذوالحجې شپږمه اومه اتمه نو عرفات کې به بیا خالی یې بیا هلته دعاګانې کوه او که داسې کې برداشت کولی شي هم صحیح ده اومه اتمه او نهمه د عرفات هم ونیسه خو بیا به درته هلته مشکلات دي درې ورځې ده ونیسه او چې بیا خیر سره د مینا نه واپس راشي که نه د حج نه فارغ شي او د مینا نه واپس راشي نو اوور ورځې بیا ونیسه نورې که په مکه کې نیسې که لنډي کوتل کې نیسې نو درې اووه دغه راځي نو لس راځي ما وی چې تمتو دی وکړه یا قران دی وکړه نو پتا باندې د شکرانه دا د جرمانی نه ده د شکرانه دم راغی که د دم وست نو نو ما وی بیا دغه دی لس ورځې روژې درې ورځې به د اختر نه مخکې نیسې او اوه ورځې به پس نیسې خو ګورې که دا درې دې ونه نیولې نو بیا په روژو کار نه کي روژو باندې بیا کار نه کیږي بس بیا به قرباني ورکې خا وایا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن ابي بكر قال حدثنا ابو الرجاء عن عمران بن حسين استاسو حشکی وی چې عجیبه سند دی عجیبه درې واړه راویان دی او د درې واړو نامه عمران ده یو عمران دی چې داغه کنیه ده ابي بکر ورپسې بیا دی ابو رجا د ابو رجا هم لاندې لیکي د ده څه نامه ده عمران ابن بلحان او یو دی عمران ابن حسین نو مسلسل درې راویان چې دي د درې وړو نامه عمران او عمران او عمران ده دی یو شکایت کوي عمران ابن حسین چې د رسول الله زمانه کې منګه تمتو کړی ده د حج سره عمره کړی ده او نامه نالی نن پلانې سړی راځي او د تمتو نه منګه منې کوي چې تمتو مکوي چې حج لزه حج افراد کوي ځان له حج کوي د حج سره دغه مکوي عمره قران کې هم دا دی راغی چې تمتع جایز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم خلکو تمتع کول نیمنه کول او اوس پلانې راځي او خلک منې کوي د دغه نه چې لکه تمتع مکوي حج افراد کوي دا شکایت کوي خ قال عمران وی انزلت آیت المتعه نازل کړي شوی دی آیات د متعه دلته مراد د متعه نه غ مشهور متعه نه ده تمتع ته مراد ده هغه حج سره عمرونه کې نازل کړي شوی دی آیات دا تمتو فی کتاب الله د الله په کتاب کې هغه دی ګوره قران مجید کې دی فمن تمتع بالعمره او بل دا دی چې فعلناها دا تمتو مونږه کړی دا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منګه کړی ده ولم ينزل قرآن او نه دی نازل شوی قرآن یحرمه چې قرآن مجید دا تمتو حرام کی ګوره حکم د عمره را تمتو راغی او نور قرآن نه دی نازل شوی چې هغه وی تمتو مکوي حرام ده ولم ينهى عنها او نه چې دی رسول الله دا غینه منع کړی ده حکم د تمتع راغلی دی چې تمتع جایز ده حج سره عمره جایز ده بیا د دې خلاف قران مجید کې بل شی نه دی نازل شوی چې دا منسوخ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع نه دا کړی څنګه دی ولم ينها عنها او رسول الله منم نه دا فرمایلی د تمتونه حتی تر دې پورې ماته چې رسول الله د دنیا نه لاړ هغه من نه دا فرمایلی او نن پلانې سړی راځي چې لکه حج لځه حج افراد کوي تمتو مکوي ها قال اوس قال رجل وی یو سړی برایه په خپل رای او په خپل عقل ما شاء چې سي خوخی دا غي اعتراض کوي نن یو سړی دی او را پاسېدلې دی او خلکو ته وی تماتو مکوي د ځان خبرې کوي بلا دلیل کوي د دین سوک مراد دی ځنې خلک وی د دین عثمان سه مراد دی عثمان صاحب به خلکو ته وی چې حج لزه تمتع مکوي افراد کوي ځان له حج لزه ځنې خلک وی د دین مراد دی عمر صاحب عمر صاحب بم خلکو ته دا وی چې حج لزه افراد کوي تمتع مکوي نو دی په اعتراض کوي خو نه منالي نن پلانې راغلی دی او د ځانه چې دی نو منې کوي چې نه دغه مه کوئ تمتو مه کوئ ریاض خیال لري لیکن دا لوی شان صحابي دی موږ څه ویلی نشو خو دونه به ووایو چې حضرت عمر صاحب د تمتع نه منع نه ده فرمایلی چې تمتع ناجیز ده دا د دې اعتراض لږ بې ځایه دی او عثمان صاحب منع ده دغه نه نه ده فرمایلی د تمتع نه بلکې هغوی به د دې ځایونو قدر کوو چې کم سړی به حج ته ته وی الکه واتم الحج والعمرته لله حج کامل وکي عمره کامل وکي د الله لپاره او حج کامل دی ته وایي چې ځان له مستقل سفر حج له وکي لکه په یو سفر کې دوه سره کې مستقل یو سفر وکړ اوس ګوره تاسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لزه نو دا ډیر لوی اجر دی چې ته په مدینه منوره کې مې نور اس کار نشته صرف او صرف دغه لازم سلام لازم نو دا خره او کته وی چې نه مدینه ته زما اغزی سره بم ملاو شم او د رسول الله دغه بم وکم کم یو خدي دا چې کم مستقل تلی دا دغه دی نو حضرت عمر او حضرت عثمان به د مدینه خلکو ته وی چې لکه لاندې دواړه په یو سفر کې مکوي حج له مستقل سفرو کې چې کامل حج شي او عمره له بیا کامل سفر کوي ځان له مستقل سفر چې د دې اجرونه زیات شي ریاض خیال لري منې کول نه بلکې دی وی چې حج کامل وکي د دې ځین احرام کوي بل وسره مکوي عمره کامل وکي د دې ځین احرام وکي بل شی وسره مکوې دا خو چې ته دواړه دغه کې نو دواړه سره یو ځای شو اگر چې څه نقصان نه دی خو دونه کامل خو نه کنه ها لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تبتغو چې تاسو طلب وکئ فضلا د حلال رزق من ربکم د طرف د رب ستاسو نه یو سړی حج لذي مقصد د د حج دی خالص حج لذي او دی بیا لاړ شي الته موقع ورته شی والی او خرڅ کی الته چا سره مزدوری وکي الکه خو اوسګار ناست مکه کې لګه مزدوری به وکم او پیسې وګټي دا جایز دي که دا جایز نه دی وی بالکل جایز دي دې کې څه ګناه نشته حج لزی اراده دې صرف د حج ده خو چې لاړ شي او هلته دې بیا مطلب دا دی شی واغشت او خرڅ دې کو پیسې دې وګټلې مزدوري دې وکړه دا ځنې اجیاني که نه دا کپنو ولې ځان سره بوزي کنه ویل ته بلنګر را لږه کې عمرو ولې ځان سره بوزي چې دا مو سره لږه کې نو آیا دا طریقه جایز ده کنه ده جایز ته احرام اخلاص د حج کو سره دا کارم کوه ټیک د 5000 شپې ته 1000 روپې ده نورم درکې بالکل جایز دي خ لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تبتغو چې تاسو طلب وکړئ فضلا د حلال رزق من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وایه که نه حدثني محمد قال اخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله ابن عباس وی چې په زمانه د جاهلیت کې د عربو درې بازارونه او درې منډیانې وي کانت عکاس و د عکاس میله و مجنه او و میله د مجنی و ظلمجاز او میله د ظلمجاز اسواق الجاهلیت دا بازارونه او د زمانه د جاهلیت د جاهلیت په زمانه کې به چې خلک حج له راتلل حج له نو د طریقه به داسې وه چې اوکاز میله نه ده اوکاز دا طایف کې دا دغه نه دی قرن المنازل دا دغه چې دی امیکات طیف کې دې سره چې لږ اخواته لاړ شي نو دغه ځای کې دا یو ځای دی عکاظ ورته وایي که تاسو خیالي په هلته چې روان یې نو بورډ هم لیکلي داسې په سرک باندې چې عکاظ نو دا اوکاز میله وه نو دوی به داسې چلو کو چې د ذوالقعدې میاشت چې به وه په اول تاریخ به دوی د ذوالقعدې اوکاز میلې ته ځان ورسو ریاضه نو شل شپې به هلته تېرې کړې دا به یو میله وه شل شپې به د ذوالقعدې هلته تېرې کړې نو بیا به د هغې نه را روان شو نو دی لار کې بیا بل دغه دی بل میله به و مجنه به وته وی مجنه چې مجنه ته ورالل لس ورځې به دلته تیرې کړې نو شل او لس دیر شوې ذوالقعدې میاش به دغه شوه اووته نو بیا به را روان شو بیا نو د عرفات سره نږدې یو بل بازار دی ذوالمجاز ورته وایي ذوالمجاز اته ورځې به یې دلته تېرې کړې چې اته ورځې به یې تېرې کړې ماښام سره به دغه ځای نه را روان شو اوس ګوره اتم تاریخ دی په اتم تاریخ باندې خلک مینا ته ځان را رسوي که نه را رسوي نو د ماښام سره به دوی بیا را روان شو مینا ته به رالل مینا کې به شپه تېره کړه سهار به بیا عرفات ته لاړل په دې طریقه به د دوی حج و په زمانه د جاهلیت کې شل شپې په دغه کې اوکاس کې لس شپې په مجنه کې او اته شپې په ذوالحجه کې واپس ذوالمجاز کې او بیا به مینا ته رالل کله چې اسلام راغی نو دوی بیا دې میلو ته تک چې دی نو دا به دوی ته ګناه ښکارې ده نو شریعت وایي نه بلکل جایز دي حج ته راشه پلانې میلې ته لاړ شه بلې میلې ته لاړ شه بلې میلې ته لاړ شه بلکل جایز دي د حج وخت کې بیا دغه ته راشه حج ته نو وایي چې عکاز میله مجنه او ظلمجاز اسواق الجاهلیت دا بازارونه او د زمانه د جاهلیت فتعصمو نو چې بیا کله اسلام راغی فتعصمو نو دوی به ګناه ګڼله ایت تجرو چې دوی تجارت وکړي فی المواسم په موسم د حج کې دوی به بیا وی د حج په موسم کې خو به موږ د په زمانه د جاهلیت کې دغه کو تجارت کو دا خو اسلام راغی نو دا به ګناه ګڼله فنزلت نو نازل شو دا چې لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تبتغو چې تاسو طلب وکې فضلا د حلال رزق من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه خو کله فی مواسم الحج په موسم د حج کې خ باب قوله دا بل باب دی د دې قول الله په نهم تاریخ به خیر سره تاسو د ذوالحجې عرفات ته لاړ شئ ماسپخین او مازیګر موز به ماسپخینو کې چې ماسپخین موز به وکړي بیا به مازیګر وکړي مازیګر پسې به هلته مازیګر ماسپخین کوي چې مازیګر مونځ هم وکړو نو دغه ته به لاړ شي وقوف به وکړي نو ولاړ به یې ولاړ به یې وقوف به کوې کوې عرفات نه منه راځې تر دې پورې چې نور پریوځي چې نور پریوزی نو بیا وی بیا داسې وکړي چې د عرفات نه خواره شي بس ځان را رسوي مزدلفه ته وی ثم افیدو بیا تاسو راشه من حیث افاد والناس دا غزینه چې راځي خلک افاز یفیز خپل معنا د غد مونږ پښتو کې وته خوریدل وایو خوریدل افاظه دې ته وایي چې دا خلک سره راغونډي او بیا سره خواره واره شي لکه تاسو سبق کې راغونډي او چې سو چوټي شي نو خواره شي څوک په دې کوسه ځي او څوک په دې کوسه ځي خواره کېدل خواره واره شي معنی اسانه ده راشه ثم افیدو بیا راشه تاسو من حیثو دا غزینا افاد و الناسو چې راځي خلک اوس راځي د هغه زینا چې د کم زینا خلک راځي ریاضه دې ته خیال کوي د دې نه کم ځای مراد دی عام علما وی عرفات ته مراد دی عام صحابه وی چې عرفات نه را روان شي لیکن عبد الله ابن عباس سے بوي چې نه مراد د دینه مزدلفه ده چې په مزدلفه کې شپه وکړه سهار مونږ وکړه او وقوف هم وکړه د وقوف پسې د نور د راختلو نه مخکې مخکې را دغه شي قریش یا کم خلق چې د قریشو په لار روانو دا دی قریشو به ځان ته لګوي منګه داسې یو لکه دا نن باچایان دی وی لکه زه باچایم دقه سی به قریشو ځان ته وی منګ په خپل مذهب کې کلک یو کلک د دې وجنه منګ لوی خلک یو د بیت الله من جوران یو چې دوی به حج له لاړل نو چې عرفات ته به تلل تلل تلل نو د مزدلفې اخري حدود نه دې پورې ورسېدل دلته حرم هم ختمیږي نو بیا به اخو عرفات ته نتلو یا لکه ولی وای موږ د بیت الله من جوران یو دا زمونږ بیزتی ده چې د حرم نه وزو نو دی به د حرم نه نه وتل چې خلک به د عرفات نه واپس رالل دوی به وسره واپس شو نو الله پاک دا غوی ته وایي چې نه د کم ځای نه خلک را واپس کیږي تاسو هم دغه ځای نه را واپس شئ نو و قریش ومن دانا او هغه څوک چې چا تابعداري کوله دینها د طریقې د قریشو دا یو درې قومونه وو چې هغه هم د قریشو پورې نښتي وو یو خزاعه قبیله وه خزاعه یو دا طائف نه دی سقیف قبیله سقیف د طائف خلق دیم د قریشو پورې ځان تړلیو او یو بنو عامر دا بنو عامر چې دی دام د مکې خوا کې اوسېدل دا درې قومونه هم د قریشو دغه په لار روانو یقفون دی بودریدل بالمزدلفه په مزدلفه کې ما وی تلل تلل بچ د مزدلفه اخر ته ورسېدل نو بیا وړوان دي نه تلل وکانو یسمون الحمص او دی ته ویل کېدل حمص حمص بادر تم وی کلک وی مونږ په خپل مذهب باندې کلک ولاړ یو کلک وکان سائر العرب او نور عرب یقفون غوی بودریدل بعرفات ان عرفات کې نور خلق به عرفات ته تل دوی به دا مزدلفه پر لاړل بیا به خوانت لل فلما جاء الاسلام کله چراغ اسلام امر الله نبیه صلی الله علیه وسلم نو امر وک الله خپل پیغمبر ته ان یاتی عرفات چې دې راشي عرفات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حجۃ الوداع لتلی وکنه نو چې د مینا نه ته ما وی دیره چرته ودانن مسجد خیف نه دی دې سره د دوی خیمه وه نو بیا د دې غره په لمن کې تللی دی دې علاقې ته زب وایي زبو اوس تاسو چې لاړ شئ د ریل ګاډي پرې راغلی دی په دې لار تللی دی تللی دی نو عرفات ته تللی دی زب په دې تللی دی بیا چې راغلی دی نو داسې راغلی دی د دې زب او د بل لار دا معظمین وته وي د دې منځ کې غونډې ده بیا په هغه معظمین راغلی دی نو چې دی روانو د عربو دا خیالو چې دا هم د قریشو دی دا به په مزدلفه اخر کې ودریږي نور به خوانه زی هغه پیغمبر علی السلام او نه درلم دا سره روانو نو قریش وی چې وای د سوکړو د سوکړو دا خو د پلار او د نیکنه خلاف وکړو هغه د الله حکم دا چې دلته بنو درېږي ځان به دغه ترسه عرفات ته ها نو امر وک الله خپل پیغمبر ته ایاتی عرفات چې دی راشي عرفات ته او ثم یقفو بها او بیا دی ادریږي په عرفات کې ثم یفیز منها او بیا واپس راشي د عرفات نه فذلک نو دقه شدی قوله تعالی دا مطلب دی د قول الله چې ثم افیدو بیا را روان شي من حيث افاض الناس دا غزه نه چې راځي خلک واستغفر الله خو په لار باندې د الله نه مغفرت غواړي او تلبیه وایي حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما دا توي عام صحابه وای چې مراد د ثم افیدونه دا دي چې د عرفات نه روان شي خو عبد الله ابن عباس صاحب چې دی هغه وای مراد د دینه د مزدلفه نه تک دی د اختر شپه تاسو مزدلفه کې وکې بیا سبای روخیږي خلک سبای وختي منځو کې بیا لګل توقوف کې دعاګانې کوي او چې دا رڼا را خوره شي خنو خلک را روان شي دې راتلو ته دغه وی افاظه سوی عبد الله ابن عباس قال عبد الله ابن عباس وی یطوف الرجل تواب دی کوي سړی بالبیت د بیت الله ما کان حلالا چې کمی پورې دی حلالي پورې دې سنه چې تاسو لاړ شئ چې تمتو کوي نو عمره وکي چې عمره وکي کارونه د عمره وکي بیا ځان حلال کې اجیان صاحبانو ته پته لګي نو اوس چې هلته حلال چې څومره توافونه کولی شي کوه کوه کوه کوه چې بیا خیر سره کله اتم تاریخ راشي کنه د ذوالحجې نو په اتم تاریخ به بیا احرام د دغه کې د حج نو ځان به کم ځای ته راورسې دغه ته مینا ته خا ما کان حلالا چې کمې پورې دی حلالي توافونه دی کوي حتی تر دې پورې یو هلا بالحج چې دی احرام وکړي د حج ریاضه تمتو ده کنه ده دې ځنه خو ماما لاړ کنه عمره وکړه بیا ځان حلال کو بیا توافونه ورس کول پاتم تاریخ باندې بیا احرام د دغه وکړو د حج نو ما وی تمتع وکړه فیضا رکب الى عرفه کله چې دی سور شي او روان شي عرفات ته ملک اوس به شکرانه ورکه ښا شکرانه شکرانه صد قربانی بکه چې قرباني وستي خو څه مسله نشته خو که د قرباني وستي نه نو بیا به لس ورځې روژې نیسي او ښکلې خبره دا ده چې دا درې ورځې د عرفات نه مخکې ونیسه ما وی شپږم اووم اتم چې عرفات کې بیا چې دی نو خیر سره دغه اعمال خو کې خو که ته داسې ونه کړه او داسې کې چې اومه او اتمه او نهم د عرفې پر ورځ باندې روژه نیسې هم صحیح ده درې به دا ونیسې او اووه به بیا لې ونیسې چې خیره سره د حج نه واپس راشې د مینا نه واپس راشې او د حج نه فارغ شي فمن تیسر له هدیه چاته چې اسانه وه خپله قرباني من الابل د اوښانو نه او البقرې یا د غواګانو نه او ایل غنم یا د ګډو د وزونه ما تیسر له چې صد تاسانې من ذالک د دی ای ذالک شاء چې کم یو د خوخه یغه دیو کی که اوخ قربانی کې که غوا قربانی کې که ګډ قربانی کې که وزه قربانی کې لیکن مسله دا غشا د پاره ده چې کم سړی وس د قربانې نه لري نو هغه ول سره روجي نیسی غیر ان غیر ان لم یتیسر له دومره ده چې کم سړی چې هغه ته اسانه نه وي دا هدیه قرباني د کم سړی وس د قرباني نشته نو بیا د هغه دپاره دا دی چې فعلیه ثلاثه ایام په هغه باندې درې ورځې روژې دي فی الحج په حج کې هلکه حج کله ختمیږي د اختر پر ورځ ختمیږي چې اختر باندې جمره ولي قرباني وکې سر اخره بس احرام ختم شو نو د اختر پر ورځ خروجه نیوی نشي نو د دې نه بیا مخکې مخکې نیسي یا به داسې نیسي ما وی لکه شپږم اووم اتم دا بهتره طریقه ده که داسې نه کې داسې کې چې اووم اتم او نهم هم صحیح ده وذالک او دا درې ورځې روژې چې نیسې نو ښکلې خبره دا ده چې قبل یوم عرفه د عرفې د ورځې نه مخکې ځکه د عرفات پر ورځ باندې بیا ډېر اعمالي نو چې ستا روژې بیا به کیدی شي اعمالو کې کمی رانشي دا د خیال دی پکارو چې د عرفات نه مخکې مخکې دا دغه ونیسي درې لیکن فإن کان اخر فإن کان آخر یوم من الایام الثلاثه یوم عرفه کچره وو آخري ورځ د دې درې ورځو هغه ورځ د عرفه فلا جناح علیه په د ګناه نشته اخیری د دریو اخیری عرفات ماوی وم اتم نهم ها ثم لینطلق چې د عرفات ورځی نو بیا د دې روان شي د مینانه روان دي شي زیدي زیدي تاسو چې د مینانه سه نو په مزدلفه به تیریږي ښه په مزدلفه به تیر شي نو بیا نور هلته میدانی ده په هغې به هم تیر شي نو بیا به په عرفات ور شامل شي حتی یقفه بی عرفات تر دې پورې چې دی ودرېږي په عرفات کې تاسو به وایې په عرفات باندې وقوف د کم وخت نه شروع کیږي وی او بدریږي په عرفات من صلات العصر د مانزه د مازیګر نه چې د مازیګر مونږ شي نو د مازیګر مانزه نه به پس په عرفات درېږي دلته ځنې خلکو ته دا مسله مشکله ښکاري د عرفات وخت خو چې دی د مازیګر د مانزه نه نه شروع کیږي هغه او که شروع کیږي نو د زوال نه شروع کیږي ماسپخین مونږ چې وکي ماسپخین مانځه پسې عرفات شروع کیږي دا دلته ولی وای چې دا پس د مازیګر نه نو ډېر جوابونه دي خو اسان جواب دا دی دا تاسو ته پته نه لګي اجیانو نه تاسو کې الته اجیان خلک اجیان د مازیګر موس کړه کوي احمد ماسفخین سره کوي الته په اول وخت کې هغوی ماسفخین موسو کې او ماسفخین پسې الته کې د مازیګر وخت هغه ماسفخین سره نخته دی نو مازیګر موز ماسفخینو کې او بس چې فارغ شي وقوف شروع کی یاد خیال لري خا الا نو دا به ولاړی ولاړی الکه د نور د پریوتونه مخکې به ګورې نه راځي ښا الا ان یکون الظلام تر دې پورې چې موجود شي تیار نور پریوزی ثم ليدفعو بیا دی دوی را روان شي من عرفات د عرفات نه اذا افاظو منها چې کله دوی را روان شي د دینه راضی با راضی با نو مزدلفه ته براشي مزدلفه ته حتی یبلغو تر دې پورې چې دوی رو رسیږي جمعا مزدلفه ته مزدلفه ته راشي کومه مزدلفه ان الذي هغه مزدلفه يتبرر به چې نیکی حاصلی خلق پدې کې زمونږ جان سیبانی کنه چې مزدلفه ته راځي وي شپه به مزدلفه کې کو چې الله خیر او برکت راکړي یتبرر به چې نیکی حاصلی طلب د نیکی کوي خلق په دغه ځای کې ما وی شپه به دغه کی ثم ليذكر الله كثيرا بیا د په مزدلفه کې دوی یادی الله ډیر دسی وی او قال یا دسی وی چې اکثر تکبیره د الله اکبر ډیر وایي والتحلیل لا اله الا الله وایي قبل ان تصبحوا مخکې دا غنه چې سبیش کې تاسو بیا چې سبی شي د سبی مونږ به په اول ټیم کې وکې او چې وکې نو بیا به خیر سره چې مزدلفه کې چرته ودرېږي دا وقوف به وکې وقوف به وکې وکې وکې چې نور راختو ته نږدې شي خرڼه خوره شي خو د نور راختو ته به انتظار نه کوي بس را روان بشه چې را روان شي نو راځي به دا ډېر لوی مزل دی دا جانو ته پته لګي نو دا مزدلفه ډېره لویه ده ما وی چې د مزدلفه دې سر ته راځي که نه نور به د باندې راختلی نو بیا به خیر سره په مینا راګډ شي نو دا لوی مزل دی چې دا لوی مزل دی نو چې دغه ته را رسېږي مینا ته نو ښه اخري وخت د اشراقي په دغه وخت کې به بیا هغه جمره دغه جمره ولې ښه ثم افیدو بیا را روان شه ریاضه اوس د دې مزدلفې نه چې راځې دې راتګ ته دغه وایي چې ثم افیدو من حیثو افاد والناس دا دغه دی فإن الناس كانوا يفيزون ځکه خلک چې دی دی براتللو د دې ځای نه خلک راځي وقال الله والله وی ثم افید من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم د منانا د مزدلفین را روان شي او رازه رازه رازه حتی تر دې پوري چې د مینا اخر ته راورسیږي نو چې راورسیږي اول شیطان به مخې له راشي دا پرې دی جمره دویم به در تراشي مخې له دا اول راځي دا پرې دی چې دریم در تراشي اخیری جمره جمره عقبه هغه به ولې د اختر په اول ورځ حتی ترمل جمره تر دې پورې چې تاسو جمره ولې